قل سیرو فی الارض مخکینی قومونه چې د پیغمبرانو سره مخالف چلیدلی هغوی باندې الله پاک قسم قسم عذابونه راوستي دي نو د هغې معذب قومونو علاقې وګورئ د هغوی حالات وګورئ کندرات یې وګورئ په نظر د عبرت ورته وګورئ عبرت او نصیحت پې حاصل کړئ کم قومونه چې د پیغمبرانو تکذیب یې کړی د هغوی انجام به په نظر راشي قیاس په اوکا چې د تکذیب په وجه د دغه خلکو دا حشر دی اوس چې پیغمبر علیه السلام پورې څوک خاندي مسخرې کوي د هغوی به هم دقسې حشر وي قل سیرو فی الارض قل پیغمبر علیه السلام او فرمایا سیرو فی الارض سیر اوکې پزمکه کې وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا نظر وکړئ وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین چې څرنګه شو انجام د تکذیب کوونکو چې پیغمبرانو ته نسبت د دروغ یې کړی د هغوی انجام څنګه شو قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لمن ما فی السماوات والارض چال را مملوک دی ارغه سچ اسمانونو کې دی او که پزمکه کې دی ازمکه او اسمان کې چې څومره مخلوق دی دا د چا ملکیت دی نو دا د الله ملکیت دی او دا اقرار مشرکان هم کوي کافران هم دا اقرار کوي چې او د ځمکې او د اسمان مالک الله نو چې د ځمکې او د اسمان مالک الله دی نو کوم خلک چې د پیغمبرانو مخالف دي نسبت ته دروغو ورته کوي خندا ورپورې کوي د الله د سزا نه د بچ کېدو دپاره کوم ځای به یې چې دوی پکې پناه والي د الله نه بچ کېدی نه شي دا صرف د الله رحمت دی مهرباني ده چې مجرم فورا نیسي نه سزا ورکوي نه د قیامت پر ورځ به دا ټول مجرمان الله ته مخامخ شي نو دې بدبخته بې ایمانه خلکو ته به د خپلې بېمانۍ سزا میلو شي قل لمن ما فی السماوات والارض قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لمن د چا د پاره به مملوک به د چا وي ما هغه څه فی السماوات چې اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي قل لله ته ورته په خپله وفرمایه چې دا هر څه د الله دي كتب على نفسه الرحمة الله لیکلی دی په خپل ذمه باندې الرحمت مهرباني او رحمت الله ځمکه هم پیدا کړه اسمان هم پیدا کړه د پیدایش نه پس د عرش د پاسه الله پاک په خپل لیکلی دی چې زما رحمت دا به غالب وي زما په قهر باندې ان رحمتي تغلب على غضبي كتب على نفسه الرحمة ابو هريره رضي الله تعالى عنه لفي غمر عليه السلام ارشاد مبارك نقل كي الله مخلوقات پیدا کړل نو یو لیکل یې وکړل یو وعده یې ولیکله په خپله ذمه باندې او هغه ځان سره امانت ایښې ده نو د هغې وعدې مضمون دا دی چې ان رحمتي تغلب على غضبي زما رحمت زما په غضب باندې غالب به وي كتب على نفسه الرحمة الله لیکلی دی على نفسه د خپل ذات په ذمه باندې په خپل ذمه باندې لیکلی دی الرحمت مهرباني په خدای څوک لازمول نشي کولی حضرت رحم کرم په خپل قضان باندې لازمه کړې ده رحمت کول ليجمعنكم إلى يوم القيامة خامخا به الله را جمع کوي تاسو لرا ليجمعنكم خامخا به تاسو را جمع کوي إلى يوم القيامة د قیامت د ورځې پورې یا فی یوم القیامت د قیامت پر ورځ کې نو دا الا په معنا د فی دی بیا پې مطلب دا دی چې الله پاک اولین آخرین ټول د قیامت پر ورځ به راجمع کړي یا جمع فی القبور تینا مراد ده مطلب دا چې د قیامت تر ورځې پورې په نمبر نمبر دا ټول انسانان دی قبرونو کې الله جمع کوي د قیامت پورې تمام انسانان چې د قبرونو کې راجمع شي نو په یو ورځ به دا ټول بیا جمدي کي د قیامت په ورځ به جمدي کي نو خپل ځان ته به پیش کوي تمام اولین آخرین د قیامت پر ورځ باندې د الله په مخ کې به ولاړ آدم علیه السلام ولاړ به وي د تلې په خوا کې یو به جبرائیل علیه السلام او بل اسرائیل علیه السلام دا درې کسان به د تلې خوا کې ولاړ وي جبرائیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام او آدم علیه السلام او د تلې خوا ته به یو یو کس دا تمام انسانان د تلې خوا ته به راځي او حساب کتاب به کېږي د عملونو تول به کېږي بابا به طور نماینده د بچو د طرفه ولاړ دی د آدم علیه السلام د بچو د طرفه د نماینده په حیثیت باندې دی جبرائیل علیه السلام په دې حیثیت چې الله ګورې ما ستا حکمونه دې خلکو ته رسولي د دې چې کوم پیغمبر و هغه ته مې حکم ووی ستا حکم به مې ورسو او بیا پیغمبر دې ته رسول کړي دي او اسرائیل علیه السلام د پولیس اټارني جنرال په حیثیت باندې هم ولاړ دی زما ګرفتار کړي دي راوستلي دي دا دې دنیا نه چې څوک رخصتېږي نو اسرائیل علیه السلام یې میلمه شي وایي ما راوستي دي پیش کړي مې دي نو بیا چې په دې دنیا کې کم کردار شوی د هغې مناسب کار هلته کېږي الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې په خساره او په نقصان کې اچولي دي خپل ځانونه فهم لا يؤمنون پس هغوی ایمان نه راوړي کافران خسارې والا دي ایمان راوړي نه وله ما سکن فی اللیل والنهار د الله پاک د پاره مملوک دی د الله ملکیت دی ما سکن فی اللیل والنهار هغه مخلوق چې سکون او آرام کوي په لیل په شپه کې او النهار او په ورځ کې که د شپې آرام کوي او که د ورځې آرام کوي نو دا تمام مخلوق دا د الله ملکیت دی ځمکه کې دي د ځمکې لاندې دي د ځمکې نه پاسه دي اسمان کې دي د اسمان نه پورته دي د اسمان نه ښکته دي هر ځای کې چې دي نو دا د الله ملکیت دی قل لمن لمن ما فی السماوات والارض په دې کې د مکان تعمیم ته اشاره ته هر ځای کې وي نو په هر ځای کې هر وخت کې د الله حکومت او اقتدار دی وله ما سکن فی اللیل والنهار په دې کې بیا عموم د اوقاتو ته اشاره ده لمن ما فی السماوات والارض کې عموم د مکان ته اشاره ده او له ما سکن فی اللیل والنهار په دې کې عموم د زمان ته اشاره ده په هر زمانه کې چې وي دنیا پیدا نه ولا الله حکومتو دنیا پیدا شو د الله حکومت دی دنیا به فنا شي بیا هم د الله حکومت دی دنیا بیا پیدا شي د آخرت وخت شروع شي بیا به هم د الله حکومت وي نه ختمېدونکی وخت چې شروع شي هغې کې به هم د الله حکومت وي هر ځای کې هر وخت کې د الله حکومت او اقتدار او هر څیز چې د شپې آرام کوي د ورځې آرام کوي نو دا ټول څیزونه د الله ملکیت او د دې تمامو مخلوقات آواز الله اوري وهو السميع العليم دا مخلوق په کم ځای کې دی په کم وخت کې دی او د ده ضرورت دی او دی الله ته آواز وکړي الله آواز اوري وهو السمیع العلیم سمیع دی اورېدونکی دی نو دا حاجتونه ورله الله پوره کوي موسی علیہ السلام په کوه تور باندې الله ورله نبوت ورکو رسالت یې ورکو او بیا ورته حکم وکړو لاړ شه فرعون ته موسی علیه السلام وی الله بیبي را سره ده هغې سره څه وکړم خوش ځنګل دی شپه د توره تیاره ده نو د دې بیبي انتظام کول پکار دي نو زه اوس فرعون له لار شم وی الله پاک دا بیبي د ذموارۍ خبر په داسې انداز کې ورته پیش کړو چې یو کاڼی ورته یې دې له پامسا ګزار ورکړه نو کاڼی ووو نو مات شو منځ کې بل کاڼی راووته وې دا کاڼی په امسا وه چې ګزار یې ورکړ نو هغه کاڼی مات شو پکې بل کاڼی راووته وې دا کاڼی ووانه چې وې ونه مات شو نو هغې کې دننه یو چینجی و شنه پاڼه ورسره وه خولې کې هغې خوړه او ذکر یې کوو یا سبحان الذي پاکی د هغه ذات لره یعلم مکانی چې زما دا ځای هغه ته معلوم دی ويرزقني ولا ينساني ما ته رزق را رسي او زه پې اېرېږم نه هغه حیوان هغه ورکوټې شي د دریو کاڼو په منځ کې هغه ته دا شنه پاڼه دغه ځای کې چاره سولې ده د هغه دا ضرورت دغه دی چې چا پوره کوو د هغه الله چې هغه سمیع او علیم دی او هر ځای کې حکومت دی دقه ځای ته رزق ورته الله رسول دی قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام غیر اللہ اتخذ ولیا آیا غیر دا اللہ نہ انی سمد مددگار فاطر السماوات والارض لا اللہ جوڑون کے دا اسمانون دے والارض او دزمکی دے دغه الله چې اسمان هم پیدا کړی دا اوس مکه هم پیدا کړی دا نو د دې الله نه غیر بل څوک د ځان دپاره مددګار ونیسم وهو یطعم ولا یطعم دا الله طعام ورکی هغه مخلوق ته چې طعام ته محتاج دی نو هغه مخلوق ته الله طعام ورکی ولا یطعم او دې الله ته څوک طعام ورکولی نشي الله طعام ته محتاج نه دی وهو یطعمه دا الله پاک طعام ورکوي طعام ورکول اشاره ده سامان د بقا ته ایجاد او باقی پاتې کېدل دواړو کې دا مخلوق الله ته محتاج دی او الله چاته محتاج نه دی مخلوق پیدایش کې الله ته محتاج چې الله یې نه پیدا کوي نو نه پیدا کېږي او چې پیدا شو نو پیدایش نه پس په خپل بقا کې دا مخلوق الله ته محتاج دی که الله یې باقي ساتي او به ساتي او که الله یې فنا کوي نو بس په وخت یې فنا کوي نو الله چاته محتاج نه دی او مخلوق هر وخت محتاج دی نو اوس محتاج مخلوق دی ته خالق درجې ته رسول بې وقفتیا ده وهو يطعم ولا يطعم دا الله مخلوق له طعام ورکوي او الله ته طعام نشي ورکولی قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل أفرما في غمر عليه السلام إني أمرت ما تأمر امر حكم رات شويري ان أكون اول من شمز اول دا أغي كان اسلمت دا الله حكم من لطابدار هغه الله چې دا صفتونه بیان شو لازمی ده چې هر بنده دغه الله ته سر ښکته کړي او بل څوک ورسره شریک نه کړي نو په دې تمام مخلوق کې اکمل ترین بنده انتهایی تابعداري چې کوي هغه څوک هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نافرمانی نه کوي امکان نشته سوال نه پیدا کېږي چې پیغمبر به نافرمانی وکړي خو د پښتو متل ویلو دې تا ته وایم انګورې تې واوره د پیغمبر علیه السلام ته خطاب کیږي او عام مخلوق ته الله اوري چې دې نافرمانۍ کې د پیغمبر خاطر نشته نو ته څوک چې ستا به خاطر وشي دلې د الله نافرماني کوي او بیا دلته جنت غواړي من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه من یصرف عنه هغه څوک چې واړولی شو د ده نه عذاب یومئذ په دې ورځ د قیامت فقد رحمه په تحقیق سره الله رحم په هغه باندې وکړو چې د قیامت پر ورځ د عذاب نه بچ شو په ده باندې الله رحم وکړو نو د عذاب نه بچ کېدل او جنت ته داخلېدل یو بل سره لازم ملزوم دي چې د دوزخ نه بچ شو چېرته بېلېږي بل ځای شته څه او بس جنت ته بېلېږي نو فقد رحمه تا پې رحم وکړو وذلک الفوز المبین همدقه ښکاره کامیابي ده لویه وذلک الفوز المبین او دقه لویه ښکاره کامیابي ده یعنی که الله اصل معاف کړي دا نیک اعمال چې څومره وي دا ټول واخلي خو معاف هم کړي دا هم بس ده انعامات کرا نه کړي او دا اصل معاف کړي دا هم بس خو د الله مهرباني ډېره زیاته ده د بنده عمل به شي د یوې سترګې قیمت پې نه جوړېږي د ټول عمر عبادت چې د پیدایش نه تر مرګه پورې سړی په سجده پروت وي نو د یوې سترګې قیمت ته نه جوړېږي د موجوده وخت کې د علاجونو باندې چې څونه پیسې لګي نو که یو اندام کندم شي او مصنوعي اندام لګې نو د انسان د ټول عمر که ډېره ګټه یې کړي هغه ټوله ګټه ورته لاړه شي او سړی بیا هم باقیدار پاتې کړي او جمدې هم نه پاتې کېږي واپس لاړ شي نه پاتې نه دی نو د یو اندام قیمت څوک نشي برابرولی وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يمسسك الله بضر کچره الله پاک وان يمسسك الله بضر کالله در اورسی تا تا بضر سختی او تکلیف فلا کاشف له الا هو نوی کاشف له څوک لرې کوونکی د دغه تکلیف او د ضرر الا هو مګر دقه یو الله بل څوک نه نه مصیبت نه بچ کوونکی څوک صرف یو الله وان یمسک بخیر که چېرې ورسوي تا ته الله خیر وهو على كل شيء قدير پس دا الله پاک په هر څیز باندې قادر دی وهو القاهر فوق عباده دا الله پاک غالب دی په خپلو بندیانو باندې وهو الحکیم الخبیر ادا الله پاک حکمت والا دی خبیر خبردار دی الله چې خپل رحمت په خلکو باندې کولو کی ما يفتح الله للناس من رحمت دې خلکو لپاره الله کولو کی خپل رحمت فلا ممسك لها څوک بندولو والا منې کولو والا د دې بیا د دې رحمت څوک نشته د الله رحمت را لېږي څوک یې منې کولی نه شي وما یمسکو فلا مرسل له او کم رحمت چې الله درنه منې کړ نو د هغې څوک رالېږونکي نشته من بعده د هغې نه وروسته چې الله خپله مهرباني بند کړ څوک بیا کولو نه کي چې الله خپل رحمت کولو کړی څوک بیا بند نه کي او حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام په دعاګانو کې ډېر ډېر داسې دی اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا الله لا مانع لما اعطيت نشتري څوک منع کوونکي لما د هغه څه اعطيت چې تا ورکړه کړې ده یا الله ته چې چا له څه ورکړې نو منې کوونکی د هغې څوک نشته دی ولا معطي لما منعت ورکوونکی څوک نشته لما د هغه څه منعت چې ته یې منې کړې ته د مخلوق نه څه شی منې کړې نو څوک به هم وله ورنه کړي ولا ينفعك الجد منك الجد او یو کوشش والا تبا داغه کوشش تا په مقابله کې نفع ورنه کی ولا ينفع عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي یو ورځ پیغمبر علیه السلام په سورلی سور و زه پسې شاته سور وم وی څه مزل چې مو کوم ما ته متوجه شو وی فرمایي یا لکه ما عرض ته حاضر ما څه حکم دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل ته الله یاد ساته الله به تا یاد ساتي ته الله یاد ساته الله به تا یاد ساتي او چې ته الله یاد ساتې نو هر حال کې به خپل مخ کې بیا مونې الله به ستا مخ کې وي ته د امن او عافیت او د خوشعیشۍ په وخت کې الله وپېژنه د مصیبت په وخت کې به الله تا پېژني ان مصیبت به درنه لرې کوي او چې کله ته سوال کې نو صرف د الله نه سوال کوه مدد غواړې نو صرف د الله نه مدد غواړه او په دنیا کې چې څه کېدونکي وي قلم تقدیر هغه لیکلي دي لکه دا تمام مخلوق را یوځای شي او د دې کوشش وکړي چې تا ته یو پیدا ورسوي یو نفع ورسوي هغه نفع چې ستا په حصه کې الله نه ده لیکلې نو هغه نفع هرګز به تا ته ونه رسېږي دا مخلوق دی درته ونه رسوي چې الله لیکلې نه ده او که دا تمام مخلوق راجمع شي او د دې کوشش وکړي چې تا ته یو داسې نقصان ورسوي چې ستا په قسمت کې الله نه دي لیکلی نو دا تمام مخلوق بلکل په دې قدرت نه مومي چې تا ته نقصان ورسوي او که تا نه کېدی شي نو یقین سره صبر باندې عمل کوه نو داسې وکړه که نه کېدی شي نو صبر باندې عمل کوه او که په دې د قدرت نی نو صبر کوه ځکه چې خپل خلاف طبع شیزونو باندې صبر کول دې کې خیر او برکت وي ښه پوه شه چې د الله مدد صبر سره دی او مصیبت سره راحت او تنگسیا سره فراخی ده نو د قرآن پاک د دې واضح اعلان او د پیغمبر علیه السلام د تمام عمر د تعلیماتو باوجود امت په بل رخ روان دی تمام خدایي اختیارات هغه مخلوق کې تقسیم کړي دي داسې خلک شته چې د مصیبت په وخت کې د الله په ځای باندې غیر الله ته چغه وایي د غیر الله نه امداد غواړي او الله ته د خیالم نه نو هر وخت کې امداد د الله نه غواړه په پیغمبرانو باندې په اولیاء کرامو باندې توسل سره دعا کول دا جدا شی دی هغه جایز دی د چا په نیک بزرګ بنده په وسیله باندې دعا کول د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو نه ثابته ده خو براه راست یو مخلوق حاجت روا ګڼله او هغه نه سوال کول هغه نه خپل حاجت غوښتل دا د قرآني تعلیماتو نه بلکل مخالف خبره ده او دا د قرآن نه بغاوت دی الله دې ټول مسلمانانو ته صراط مستقیم نصیب کړي وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كتر أرسي تاتا الله پاک فضرر فلا كاشف له نشت سوك لركون كي له ضرر زرر إلا هو مگر يا والله و ان یمسسک بخیر کچر تا ته ورسی الله خیر فهو على كل شيء قدير نو دا الله پاک په هر چیز باندې قادر دی وهو القاهر فوق عباده او دا الله پاک غالب دی زورور دی په خپل بندیانو باندې وهو الحکیم الخبیر او دا الله پاک حکمت والا خبردار دی د مکې مشرکان راغلل پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دا ته د کوم الله طرف ته دعوت ورکوې خلک رابلې او ته په حق یې نو دې لپاره ګواه شته وی الله دا آیات راولېږي قل ای شیء اکبر شهاده قل او فرمای پیغمبر علیه السلام ای شیء اکبر شهادتا کم یو شی ډېر لوی دی د جهته د شهادت کم یو لوی شاهد دی قل الله تو تو چې الله ډېر لوی ګواه دی شهید بیني و بینکم دا الله ګواه دی زما او ستاسو په منځ کې د نفع او د نقصان مالک الله په تمامو بندیانو غالب الله د زره زره نه خبردار الله نو د دغه الله د شهادت نه بل لوی شهادت چېرته پیدا کېږي نشته نو همدقه لوی الله زما او ستاسو په منځ کې ګواه ځکه دغه الله پیغمبر کړی ما د دغه الله پیغامات درته رسوم نو د هغې په جواب کې تاسو ما سره څه وکړه د الله پیغام نه څومره قدر وکړه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ما توحش ولا وأوحي إلي ما توحش ولا هذا القرآن دلي قرآن نازل شوی دی په ما باندې دا قرآن لأنذرکم به چې د تاسو ویروم په دې قرآن باندې ومن بلغ او هغه څوک چې دا قرآن ورته رسېدلی دی قرآن چې چا ته رسېدلی دی لکه چې هغه ته پیغمبر علیه السلام په خپله رسېدلی دی سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چا ته چې قرآن ورسېد داسې وشو لکه چې ده ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت میلو شو او بل حدیث کې وی چې چاته قرآن ورسېده پیغمبر علیه السلام فرمایي زه د هغه نظیر یم دې وجه نه پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي بلغوا عني ولو آیه زما احکام او تعلیمات خلکو ته ورسوي اگر که یو آیاتي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمای الله دې تر او تازه صحتمند اوساتي هغه سړی چې زما یو مقاله یې واورېدله یو خبر یې واورېده بیا یاد کړله او امت ته ورسوله ځکه چې ډیر اکثر اوقاتو کې داسې کار وي چې یو سړی په خپله د یو کلام مفهوم دومره نه پیژني څومره چې راتلونکي خلک یې پیژني یعنې دې که یو خبره واوري په مطلب به یې دې دومره نیک وي لکه چې دې یې بل ته ورسوي او هغه پکې فکر وکړي هغه ته ډېرې پیدې واخلي وأوحي إلي هذا القرآن ما توحك لي شبه لدى دي القرآن لأنذركم به كيف كفدي قرآن زتاسو أيروم ومن بلغ أغسو كلا القرآن وترسيد لي إنكم لتشهدون آية تاسو شهادت كوي گواهي كوي أن مع الله آلهة أخرى إذا الله سر نور خديان شريشتا قل لا اشهد ته ورته ووایه چې زه خو دا خبرې کوی نه کوم انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى آیا تاسو شهادت کوئ د دې خبرې چې الله سره نور خدایان شریک دي قل لا اشهد وتوای چې زه خو شهادت نه کوم د دې خبرې قل انما هو اله واحد او فرمای پیغمبر علیه السلام انما بشک خبر دا د بل نه ده هو اله واحد دق اله او معبود یو دی و اننی بریء مما تشرکون بشک زه بیزار یم د هغې نه چې تاسو د الله سره شریکوئ الذين آتيناهم الكتاب هغه خلک چې موږ ورته کتاب ورکړی دی یهود نصارا یعرفونه پیژني دی پیغمبر علیه السلام لره کما یعرفون ابناءهم څنګه چې دوی پیژني خپل زامن زامن پیژني شک پکې نه کوي دقه چې دوی د پیغمبر علیه السلام پیژني چې په حقه پیغمبر دی خو بیا هم انکار کوي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په يهودو کې لوی عالم بیا وروسته پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ صحابي شو هغوی د خپلو بچو کې شک کېدی شي خو د پیغمبر علیه السلام رسالت کې زمونږ شک نشته دی الذین خسروا انفسهم هغه خلک چې په نقصان کې خپل ځان اچولی دی فهم لا یؤمنون پس هغوی ایمان نه راوړي